په دې باز زوی نو باندې سره وي مونږ نو وایو خو بیا مخه تلاشي وای حضرت صاحب ستریو حسین علی نور الله مرقده استاد سره خامخا سره دي دا طالبان به بیا و نه ویني خدای ګواله کوي په دې طرف بیا و ویني ګورا سره دینا چې سخت مقابله وي او حضرت صاحب سبتو دعا به ته غستا دی هغه درم نه چې ټلیفون هم ته بیان کې وې دا مال خپل مقصد وکړو لیکل موکړه والي مو کلی هغه ستر اوس منګه سکو استادان اوس مې خپل استادان شو دا حالت بیا نو عزت درو ما سمو ها مولایانمو دوره شو بیا راتلو موږ دا غاله نو د میاوالی نحکته یو سټیشن راځي پیاده را روانو سټیشن نه مونږ کوز شو کیمل پور سره هوا کې دا ځای کې یو لوی زیارتو دربارو جنگي وا چنارونو ونوي او وولو پای کې یخي بچاټو کې پرته وي یخ سورو کټونه پکې پراتو مولایان ستړي شو مزل کړو بیا دا پاکټونو کې پریوته ده چې پریوته ده خوب پیرای ځکه مزه ورو کې یخ بیواله دربار زیارت کې ها او امامت وی چې یاره دا روان شو د حضرت صاحب نه امامت وی چې استاد او استاد خو ډیر تیز دی اصت شرک وی شرک او شرک او شرک دا ها او مال چې نه اصت شرک نه وی ها شرک ته شرک وي او نه سړی یا اصل ته شرک وي دا خو سم دم خلق دی دې سوي چې دا مشرکان دی مال ډیر خلک زیارت کې دای خبره غما پریوته د کټونو کې یخي بیواله د نظر د منختو اسوري کټونو پراتو پای کې پریوته ده زاغوا یو کټه پرتاوا پسرا غرما بوټی نه اغوا ها با نور باندې ځا کې نه سیدم وای ما وی چې لکه باز وی نه بچی مور کوي دانیم خ کوي دام کوي دام کوي ما وی چې زما دا استادان چې د کټونو کې پراته دي او سودو وای ما وی چې دای خوې چې دا د استزي مواد نه دی د دې لاس کې اختیار نشته بالکل ذمہ وار نه دی و چې څوک یې ما چې دا کټونو کې پراته دي د سپینې پاوندې هوې زر زلال منجوران را پیسو وې زری په کټونو پاسه واړول پاسه کې تاسو لازم کټونو کې پړاته به خوندو نو کته د کټونو نه گزار کړ په خاورو کې ستړي شي ویرا خیر هاو چې تاسو ولې موږ ته کټونه جامع ملا بتک یو بل سره مشتګریوان باندې رالل او سوق سپېړې وکړه منجوران او د پخپنځا خو ولعلم تماشا کوم او چې خيو بل یو ورو جنگ منګو شو مخ کې را روانو بیا وای ما ته وګړه ډیر مزره زمنګ جنگو موږ دې اړو خلاصولو نو وای تاسو دا الله مسلمانان موحدان دا گیر کړو تاسو وای چې نه دا کټ کټر مشرکان وي مال مشرک ته مشرکان نه دي دا خو سیم خلق دی مړه وی چې نه پاخه مشرکان دي وی ما چې تاسو ما ته وخت یو چې تاسو حضرت صاحب ارسل مشرک وي دا وسو کنه وی واقع چې دا مشرکان حضرت صاحب صحیح خبره کوي لکه ما خیرالو بل الله کېدا لو کېدا دا د غنمو موسمو نو اشرو اشر خلق لګیاو دغه د پنجاب کې داسې ظلم زه په خاطر دا اشر غواړي کنه هغه پروخ کړو بل پرې دا ځان تیارا یو غنوا داغه دلان دی راغون شو غن سورو منګه مور سیدو ویغه زمم د مو کو زکه سپینی پاوندې ویرا سره ما خو په ساده دی باسو مشرانو پټکیوالو سپینی ویغه وی چې راځي سورته بزر ساده خورې کړې ساده خورې کړې هغه چې دا خو عزتمن خلک دی علما دي علما خامخا خلک قدر کوي پاسادو کې نه چې تاسو کې نه خیر ستړي شي وي علما مخازم ذمہ دار خلک یو او ما چې نه راکې ته دی خو کې نه سره ما د زما استادان دي ها ځکه ما زه کشروم د مشرانو دورې د تریو کنه و هغه وی زهرا اسناشو صدا ته وای پوښه ځکه خامخا تاسو علما یې سيو مسله ته راته بیان کړي ویندې له پنجابي نه ورتلا د زماده ملګرو لاره کا پښتانو داسې نو دې دې ماته وی چې زه ته ورته وایا په خپل زبان کې ما تاسو مشرانه وی چې نه تو وایا ما زړه راخله ما شروع وکړه د شرک آیاتونه د توحید آیاتونه می بیان ک چې کم مشهور زیارتونه ما چې دا ذمہوار نه دي د علاقو کې یو الله ذمہوار دی دا په زبان کې او چې تواب لای دا چې معلومی تاسو وابیان په واکه دې ته ولغوي وابیان وي ما چې نه زما دا استادان دا مسله کوي دا چې په دې سره وای زر زر صادرول له پاسول پاسه وې تا زما سره صادرو د ګل تکړه صادر تراخ کړي صادرون نه پاسول هيو بل سره بیا په مشتګریوان شوې ما دای دا خبره کې زه ما دای نه زده کړې ده وای چې ښا یو بل سره خبره ترې یو کې دا روان شو چې دا هو وای چې ډېر مو زله ګورا ته موږ سره ملګرتیام نه کې وای ما چې نه موحدین نو تاسو ولی جنگ کوي هم وای دا پاخ مشرکان ګورا تاو ته توحید مسله بیان کړو دای نه مې ایمان نه مسلمانان دي وای چې نه مشرکان دي ایمان تاسو ولې وای چې تاسو حضرت صاحب ارسل شرک وای او چې واقعي ازا صاحب دا صحیح مسله کوي خدا هم موږ لیدلی نو دا موږ ولې ده کنه بیا دا روان ما سه په لار دا علب پته ولګي چې ته ا تاسو کې پتا تو لګ سي چې ته میدان ته توحید باندې راشي او مقابله کې ستا خلک